بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد دي سیرت دي درس په مقدمه كما قلت تاسو د بدري موضوعګانې یادې کړې په تفصیل باندې سم هغه درس په عربي باندې وو اول ټکی مو کې دا یاد کړئ چې د سیرت لوستل ولې ضروری دي او هغه ضرورتونه مخ په تفصیل باندې هلته بیان کړو دویمه نقطه ورکه دا و چې د سیرت علم چې وایو نو څه فائدہ به راته حاصل شي په دې کې چې کوم فواید علماو ذکر کړي وو مختصر ډول باندې ما په تیره مقدمه کې تاسو په خدمت کې عرض کړ دریم ټکی ورکې دا و چې سیرت څو مرحله لري یعنی سیرت د علم دا یوازې د یوې مرحلې نوم نه دی بلکې عهد جاهلی هم په دې کې شامل دی ځکه چې اسلام یو تحول راوسته په انسانیت کې اسلام یو بدلون راوسته په انسانیت کې اسلام انسانانو ته ارتقا ورکړه دغه بدلون دغه تحول دغه ارتقا په هغه وخت کې درک کېدلای شي احساس کېدلای شي چې کله سړی هغه مخکنی حالت وګوري چې په مخکنی حالت کې انسانیت په څه ډول حالاتو کې اوسېده انسانان په اخلاقي لحاظ په دینی لحاظ په عسکري لحاظ په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په شعوري لحاظ باندې په روحي رواني لحاظ سایکولوژیک لحاظ باندې په کوم ډول حالاتو کې وسیدل او د اسلام دراتګ نورسته په دغه ټولو مجالاتو کې کم بدلونونه راغلل نو چې چا تیاره نه لیدلې هغه د رڼا په قدر نه پیږي چې چا تند نه لیدلې هغه د اوبو په قدر نه پیږي چې چا ګرمي نه لیدلې هغه د سوري په قدر نه پیږي نو ځکه خو علما د سیرت په کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند له شروع نه مخکې مخکې د عربو د جاهلیت زمانه یادوي په تفصیل باندې تر څو چې هغه بدلون برجسته شي واضح شي ملموس او ښکار شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نورسته هغه راغلی دی په بشري تاریخ کې نو د جاهلیت مرحله د د سیرت په خاطر باندې د سیرت د فهم په خاطر باندې لوستل کی دا یو مرحله ده بیا د بعثت نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند دا بل مرحله ده د بعثت نه ورسته بیا مکی مرحله بل مرحله ده او د مکی مرحله نه ورسته بیا چې یو لوی تحول او بدلون یو یو نوې مرحله د اسلام د تاریخ د امت شروع شو مدني مرحله د چې پهغې کې بیا شریعت تکمیل شو پهغې کې احکام نازل شو پهغې کې دولت جوړ شو پهغې کې لښکرې تشکیل شوې پهغې کې فتوحات راغلل پهغې کې مسلمانانو لښکرې شرق او غرب خواته وخوځېدې پهغې کې د نورو ولسونو او نورو حکومتونو نظامونو پادشاهیو سره دیپلوماسي او تبادله د سفراو دا ورسره شروع شو د اسلام پیغام لرې لرې ځایونه ته ورسېده او یو اداري نظام جوړ شو مسلمانان د یو منظم اداري چوکاټ او منظم اداري تشکیل خوندان شول مدني مرحله د دا به ان شاء الله په تفصیل باندې وایي علما هم ذکر کوي خپل کتابونو کې تر غوړسته بیا د خلفای راشدینو دا دوره دا هم علما د نبوي سیرت سره سره ذکر کوي ځکه دا هم اماغه خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزلی وو رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیه کړی وو دین ورخودلی وو وظایف ورسپارلی وو له انسانیت سره د تعامل طریقه ورخودلی وو ورته نو بل مرحله بیا ورکی د عهد خلفای راشدین ده یا د خلفای راشدینو مرحله ده دا هم په تفصیل باندې لوستل کیږي او په دې کې بیا خاص کتابونه لیکل شوي دي تر هغه وروسته بیا اموي مرحله یا عهد اموي یا اموي خلافت شروع کی بیا عباسي خلافت شروع کی تر دې وروسته بیا عهد دول یا د بیلابیلو مختلفو دولتونو زمانه شروع کی ځکه عباسي حکومت یا عباسي خلافت څونه کمزوري کیږي هغه بیا نور دولتونه خپل استقلال اعلانوي مثلا په افغانستان یا خراسان په دې سیمه کې طاهری دولت شروع کیږي یا مثلا ورسته بیا په اندلس کې الته بیا یو بل اموي دولت شروع کیږي همدا ډول په افریقا کې نور دولتونه د محلي دولتونه لوی لوی دولتونه منځته راځي په خوارزم کې ماورای نه چې د نننې تاجکستان ازبکستان قرغیزستان قزاقستان ترکمنستان آذربایجان دا سیمې دي په دې کې بیا یو بل خوارزم دولت شروع کیږي نو دې ته بیا د تاریخ په ژبه باندې عهد الدول ورته وایي ځکه یو دولت څو دولتونو ته تقسیم شوی وروسته بیا د صلیبي جنگونو د صلیبي جګړو مرحله شروع کیږي او د صلیبي جګړو اسباب او عوامل بیا ښودل کیږي پکې چې څنګه غربیان وکولای شول اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي د اسلامي نړۍ یو څه برخې لاندې کې الته خپل حکومتونه جوړ کړي او بیا تقریبا تر شپږ نوي کلو یا سلو کلونو پورې الته دوی خپل نظامونه وچلي صلیبیانو څلور دولتونه جوړ کړ یو د بیت المقدس دولت جوړ کړ یو د انتاکیه دولت یا امارت جوړ کړ یو د د روها په نامه باندې یو دولت جوړ کړ مختلف دولتونه یا مختلفې سیمې د مختلفو امیرانو تر کنټرول لاندې جوړ کړي او بیا دغه صلیبي جنگونه څنګه د دې مخنیوي وشو یا څنګه دغه مرحله تیر شو په دې کې بیا نور د زنګي را پیدا کیږي او بیا د شاګرد صلاح الدین ایوبی را پیدا کیږي تر نورالدین زنګي مخکې عماد الدین پلار یې د د صلیبي لښکرو مقابله کوي نو د صلیبي جګړو مرحله په اسلامي تاریخ کې یو ډیره مهمه مرحله ده او زده کړه یې یا ور باندې پوهېدنه ځکه ډیره ضروری ده چې موږ تاسو بیا له صلیبي جګړو سره مخ یو بیا هغه اسلامي نړۍ ده او بیا هغه صلیبیان دي يرغلونه کوي بیا هغه مسلمان ولسونه دي همغه تشتت او تفرق ده همغه د مسلمانانو مادي او عقیدوي کمزوري ده همغه سیاسي بې انضباطي او کمزوري ده او همغه صلیبي استعمار یا صلیبي اشغال دی او د صلیبي لخرو زور دی د صلیبي قوانینو د غوی د نظریاتو د غربیانو د فکر او د فرهنګ مختلف يرغلونه دي په دې مرحله کې موږ تاسو وسیو او دا مرحله مخکې وره تیره شوې ده د دې مرحلې او د هغې مرحلې ترمنځ چې کوم مماثلتونه دي دا په هغه وخت کې راته ښه برجسته کېږي چې په هغې مرحلې باندې ځان پوه کو او د مقاومت طریقې هم هغه وخت راته را معلومېږي چې هلته یو وارې مخکې مقاومت شوی ده تیار یو نسخه د مقاومت تیره شوې ده او د داسې یو کامیاب مقاومت مرحله تیره شوې ده چې په هغه کې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د ټول اسلامی نړۍ اتل دی نه یوازې د ټول اسلامی نړۍ اتل د ټول اسلامی تاریخ اتل دی د قیامت تر ورځې به د نوم یادېږي او په مسلمانانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نامه ورسته او د صحابه کرامو تر نامه ورسته او د انبیانو تر نامه ورسته چې د چا تر ټولو ډیر نوم یې خودلای شوی دی په انسانانو باندې مسلمانانو باندې هغه د صلاح الدین نوم دی او اکثره چې ګوري د علماو د بچیانو د زامنو نمونه به صلاح الدین وي چې اکثره د مشرانو د پوه خلکو د داس خلکو چې یو درک لري د دین په اړه باندې تفاؤلا وی نوم صلاح الدین خیرون حتی د موږ تاسو د جهاد رهبرانو هم چې وخت کې دوی سم خلکو د روسانو په مقابل کې مقاومت کاوه د جهاد او د مبارزې لپاره په اخلاص او په شعوري ډول باندې راوتلی و د دې دواړو د حکمتیار د مشر زوی نوم صلاح الدین او د ربانی د مشر زوی نوم هم صلاح الدین دوی تفاعلا د نیکفالۍ په خاطر باندې چې په هغه وخت کې د دوی نظریات خالص اسلامي نظریات وو نور بلاوی نه په ورګړې شوی نو ارچا کوشش کاوه چې صلاح الدین غوندې زوی ولري او یې اولادونه الله تعالی د صلاح الدین غوندې رالوي کی نو د صلیبي جګړو د مرحله راځي په دې باندې پوهېدل ضروری دي د صلیبي جګړو د مرحلې نه ورسته بیا د استعماري جګړو مرحله بیا راځي قسم په منځ کې څه فاصله شته ده استعماري جګړې بیا دې توایي چې اروپאי دولتونه راځي او په اسلامي نړۍ کې اسلامي دولتونه نیسي مثلا انګريزان راځي هغه هند نسی هغه عراق نسی هغه مصر نسی هغه فلسطین نسی هغوی اردن نیسي هغوی د عربي جزیرې ډېرې سیمې نیسي مثلا فرانسویان راځي هغوی سوریه نیسي هغوی بیا مثلا مراکش نیسي هغوی تونس نیسي مثلا ایټالویان راځي هغوی بیا لیبیا نیسي نورې سیمې نیسي مثلا روسان راځي هغوی بیا تاجکستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان تر ترکمنستان آذربایجان انګوشیا چچنیا تاتارستان کریمیا چې د قرم جزیره به ورته ویل اوس د دې کریمیا ورته وایي د اوکراین سره شو چې به روسانو ونیول تیر کال بل کال دا سیمه هغه اشغالي د دې نام اول اسپانوي یا پرتګالي استعمار راځي هغه د فلیپین د سیمې نسی د اندونیزیا سیمې نسی د مالیزیا د سیمې نسی د جنوب شرق آسیا د سیمې چې څونه دي یا د آرام سمندر د غاړې د هیوادونو د سیمې چې څونه دي دانیسي تر اسپانویانو او پرتګالیانو وروسته بیا د انګریزانو استعمار شروع کیږي د انګریزانو استعمار بیا چیرې یو نیم سل کاله چیرې 200 کاله چیرې 200 کاله د فرانسویانو استعمار سل کاله سل ډیر کاله لکه په الجزایر کې چې وشو داسې روسانو استعمار راځي هغه بیا د منځنۍ اسیا هیوادونو چې په هغه وخت کې غربي ترکستان ورته وایي دا یې ونیول او بیا د قومونو په لحاظ باندې په جمهوریتونو باندې وویشه ټوټه ټوټه یې کړه او هغه بخارا هغه ترمز هغه شاش د اصول شاشي چې موږ تاسو وایو کنه دا سیمه هغه سمرقند هغه مرغینان د هدايه مؤلف مرغینانی رحمت الله علیه چې اوس ورته مرغیلان ورته وایي هغه سیمه ته دا سیمه نیسی روسان او همدارنګ چین راپورته کیږي هغه بیا د مسلمانانو د خاورې اغلو یا سیمه چې شرقي ترکستان به ورته وایي چې په هغه کې کاشغر پکې و خوتن پکې و ارومچی پکې و قشقر پکې و او تر اوسه پورې هلته مسجدونه دي تر اوسه هلته مدرسې دي خو هلته په داسې وضعیت کې دي چې مسلمانان هلته عبادت په آزاد ډول نشي کولای روژې نیولو باندې بندیز ده مسجدونو ته ورتللو باندې بندیز ده د یو خاص عمر خلکو ته اجازه ده چې ورشي کشران نه پرېږدي ښځې نه پرېږدي په حجاب باندې بندیز ده په اذان باندې بندیز ده په اولاد پیدا کولو باندې بندیز ده هغه سیمه بیا چینایان نسی شرقي ترکستان هغه بیا سینګ کیانګ جوړي سینګ کیانګ یا شین جنګ دوی ورته وایي او دا د چینایي ژبې دوه کلمې دي چې معنا یې ده نوې ځمکه شینګ جنګ یا سینګ کیانګ معنا نوې ځمکه هغه د مسلمانانو ځمکه چې دوی ونیول او په هغې باندې خپل تسلط حاکم دغه د شرقي ترکستان د احوالو د پیژندلو د حالاتو باندې د خبرېدلو لپاره یو بهترین کتاب یو عرب لیکوال په عربي کې لیکلی د ناول په شکل باندې ده چې د کاڼي زړه هم د چا په سینه کې وي نو نرمیږي به ورته تاثیر به ورباندې کوي دغه کتاب نوم د لیالي ترکستان د ترکستان شپې دا بیا په افغاني جهاد کې د موږ تاسو یو افغان لیکوال د عبدالحق عتید په نامه قاضي عبدالحق عتید هغه بیا فارسی ته ترجمه کړي په نامه د شبهای ترکستان دغه شبهای ترکستان بیا پښتو کې مو وسټال یو څو حلقې ترجمه کړی د کوم مجله کې مې ولید چې پور شوی په هغه کې دا چې شرقي ترکستان څنګه د مسلمانانو لاس ووت بیا چینایانو هلته څنګه ظلمونه وحشتونه وکړه څنګه یې کورنۍ سره بیل کړي څنګه اولادونه لمندو بیل کړه څنګه ښځې لونه له په زور د خلکو بوتلې چینایانو ته واده کړي او الته د اسلام بي خو بوټي څنګه ويسته او تر اوسه پورې الته څه ډول حالات روان دي په دې باندې پوهېدل د موږ تاسو د تاریخ برخه ده تر هغه ورسته بیا تر عهد استعمار یا تر استعماري مرحله ورسته بیا د اوسنۍ مرحله راځي چې د اسلامي نړۍ اوسنۍ وضعیت دی یا حاضر العالم الاسلامي په عربي کې ورته وایي په دې باره کې ښه ډېر کتابونه هم لیکل شوي به په هغه کې د مسلمانانو د اوسنۍ وضعیت داسې معرفي کړی چې مسلمانان چیرته دي چیرته کوم ځای کې دوی په اسلامي نړۍ کې دي کوم ځای کې دوی په غربي نړۍ کې دي چیرته دوی اقلیت دي چیرته دوی اکثریت دي چیرته دوی حاکم دي چیرته دوی محکوم دي چیرته دوی غریبانان دي چیرته دوی دولتمن دي چیرته دوی ازادي لري چیرته نه لري چیرته دوی په اسلام باندې مثلا حکمرانی دوی اسلامي ده کوم ځای کې دوی کمونیستي ده کوم ځای کې دوی غربي ډوله لیبرال دیموکراتیک ده دغه بیا د مسلمانانو د اوسنۍ ګرمې قضایا یا ګرم قضایا قضیه دا بیا په تفصیل باندې بیانې مثلا د کشمیر قضیه دا له کله نه شروع شوې ده څه ور باندې تیر شو څه آثار او نتایج په باندې مرتب شوي نن الته څه وضعیت روان ده مثلا د افغانستان قضیه مثلا د فلسطین قضیه د کله نه شروع شوې ده کوم مراحل ور باندې تیر شوي دي څه آثار او نتایج مرتب شوي دي د مسلمانانو په دې باره کې کم مواقف او دریزونه پاتې شوي دي کم یې درست دریزونه او کم یې نادرست دریزونه د مسلمانانو اولنې قبله ده کنه د ټولو مسلمانانو پورې اړه لري همدارنګه مثلا د قبرس قضیه ده چې د ترکیه او یونان ترمنځ ده همدارنګه نور قضایا دي د چچنیا قضیه ده د مسلمانانو همدارنګه په افریقا کې د مسلمانانو قضایا دي په منځنۍ افریقا هیوادونو کې د سودان قضیه وچ مثلا یو ډول سره حل کړه یو سودان دوه یک نیمه عیسایانو ته ورکو نیمه مسلمانانو ته پرې خو ده د په حقیقت کې ټول یو سودان تر د درې څلورو کلو مخکې پورې یو سودان همدارنګه په اندونیزیا کې د اندونیزیا یو برخه بیل کړه سم دستي راپورته شول عیسایان وي موږ ځان ته بیل دولت غواړو او بیا په دریو کلو کې هم دولت جوړ شو هم ملل متحد اعتراف ور باندې وکړ هم کرنسي جوړ شو هم پاچاهي او نظام او په ملل متحد کې سفارت او دا ټول ارس جوړ شو په داسې حال کې چې د مسلمانانو قضایا د شپېتو شپېتو کلونو راهیسې په ملل متحد کې پراته دي هیڅ حل نه راوځي نه د کشمیر د قضیه نه د فلسطین د قضیه نه د قبرس د قضیه نه د نورو قضایاو خو هلته چې عیسایانو خپل ځان ته دولت غوښته په دریو کلو کې جوړ شو سودان کې چې عیسایانو ځان ته دولت وخته په یو دوو کلو کې جوړ شو او دغه د حفاظت لپاره بیا اروپאי قواوی راغلي دي د ملل متحد قواوی راغلي مالته ډیر دي ورته پراته دي تمویل هم د مغوی په غاړه ده پیسې ورته ورکوي مغ دولت ته ترڅو چې هغه په اسلامي ملک کې یو مسیحي دولت په پښو درېدل تضمین کی نو د سیرت د پوهیدن په سیرت باندې د پوهیدن نورسته په اسلامی تاریخ باندې پوهیدل دا یو ضرور کار دی او به د دې نه موږ تاسو خپل مبارزه سم نشو درک کولای د دښمن سره تعامل سم نشو کولای د دې لپاره چې له دښمن سره سم تعامل وکړو باید موږ دښمن په تاریخي لحاظ باندې وپیژنو باید موږ معاصر جاهلیت وپیژنو لکه څنګه چې خوانه زوړ جاهلیت پیژنو زوړ جاهلیت د اسلام نه مخکې معاصر اوسنۍ جاهلیت د مسلمانانو د کمزوري کېدو نه ورسته چې په نوو شکلونو کې راغلي یا د کمونیزم په شکل کې یا د لیبرالیزم په شکل کې یا د دیموکراسي په شکل کې یا د هیومنیزم په شکل کې یا د نېشنلیزم په شکل کې یا د یو بل ازم په شکل کې یا د وضعي قوانینو په شکل کې یا د نوی نړیوال نظام په شکل کې یا د ګلوبلایزیشن په شکل کې دا ټول نوې جاهلیت دی ځکه جاهلیت دې ته نه وایي د قران او د حدیثو په اصطلاح پرانا کې چې څو د پلیک لوس نه پیږي بلکې جاهلیت وی وایي څه شته الجاهلیت هي عدم الاهتداء بهدي الله دی الله لوري را لګل شو هدایت نه من دا جاهلیت ده نور که دوی څونه فلسفي ولري څونه نظریات ولري هغه جاهلیت ګڼل کېږي د اسلام له دیدګانه د اسلام له نظره نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په سیرت باندې ځان سم پوي کو نن د سیرت پیژندنې په دې مقدمه کې او د درې نور ټکي یادو هغه دا چې د سیرت یا د سیرت علم لکه مشوي د دې مصادر او مراجع کم دي قران دی الله لوري راغلی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ویناوی دي یا اعمال دي یا تقریرات دي یا صفات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دي اسلامی تاریخ د دې امت د احوال او د امت د منفي او مثبت تجارب تدوین شوی شکل دی د هر زمانه مؤلف معلوم دی سیرت ابن هشام دی تاریخ تاریخ طبری دی یا مثلا تاریخ ابن اسیر دی مختلف نور تاریخونه دي مؤلفین معلوم دي اوس د سیرت علم د دې مصادر د دې سرچینې دا څه شی دی لکه ما شوی دی دا علم یو مستقل علم دی دا لکه مشوي ده د سیرت د علم هم همدغه ډول ثابت یقیني تدوین شوی مصادر دي لکه د نور علوم چې دي اولینې مصدر د سیرت النبی د علم هغه قران کریم ده ځکه په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په باره کې تفصيلات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په باره کې ذکر ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوات او د جهادونو په باره کې ذکر ده په قران کریم کې د احد جګړه ده په قران کریم کې د بدر جګړه ده په قران کریم کې د حنین جګړه ده په قران کریم کې د احزاب جګړه ده په قران کریم کې د مکه فتح ده په قران کریم کې مختلف وفود چې راغلي دي او د هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست شوي دي لکه د نجران وفد چې راغلی ده کنه پښتنې کړي دي او بیا په قران کریم کې په تفصیلی شکل باندې لکفار سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجادله بحث ده که هغه فکری مجادله دي که هغه د شریعت د احکام په اړه باندې مجادله دي که هغه د توحید د مسایل په اړه باندې مجادله دي که د کفارو اعتراضات دي که د کفارو انتقادات دي که د کفارو سرغړونې دي او د جهل او د عناد نه کار اخیستل دي دا ټول په قران کریم کې ذکر دي نو د سیرت تر ټولو موثوق او تفصیلی او یقینی مصدر یا سرچینه هغه قران کریم ده په قران کریم کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم پیدا شوی یتیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو تم ذکر الته کې شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقر د غریبۍ ذکر پکې شوی دی د بیکوري بی وطنۍ د دې ذکر پکې شوی دی د هجرت ذکر پکې شوی دی د جهادونو ذکر پکې شوی دی نو قران کریم هغه مصدر دی چې په هغه کې نه شک شته ده نه شبهه شته ده پکې او په تفصيلات باندې او په اختصار باندې په دواړه ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال هم د مکی دور هم د مدني دور هم د ما قبل بعثت دور د ما قبل بعثت دور احوال هم پکې راغلي ځکه الم یجدک یتیما فآوا او یتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما قبل بعثت زمانه خبره ده نو علما د سیرت په مصادرو کې اولینې مصدر هغه قران کریم خي او قران کریم په دې لحاظ باندې خي چې قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیښو او د حوادثو ذکر دی لکه د غزوات او د هجرت یې د نورو اعمال او په قران کریم کې د خپل زماني د کفار سره د د مجادله او دلیل بیانولو د فکری مجادله د ده د نبوت د عمومي پیغام د خورولو او د کفارو د عکس العمل د دې مجموعي ذکر دی پکې او همدغه د سیرت محتوا ده کنه د سیرت محتوا د غي زمانه حالات د غي زمانه فکری اخلاقی دینی دعوتی قتالی جهادي سیاسی اقتصادي حالات د د قران ذکر کړی دی په مجموعي شکل ذکر کړی او په خاصو پیښو کې هم ذکر کړی دي نو یو مصدر هغه د سیرت اولنې مصدر چې ده هغه خپل د قران کریم آیتونه دي د قران کریم سورتونه دي په مجموع کې خپل قران کریم دی دا اول مصدر دی دویم مصدر د سیرت النبی د علم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث د چې څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویلي دي هغه ته ورسېدلې دي او هغه بیا نور ته ویلي او بیا یو وخت دا تدوین شوی دي او بیا دا په متصلو اسنادو باندې راغلي دي او بیا په دې اسنادو کې چې کوم راویان یا کوم اشخاص یا کوم رجال ذکر شوی دي د اغوی د توثیق او د تضعیف د اغوی د مقبولیت او عدم مقبولیت د معلومولو لپاره بیا یو داسې میزان یو داسې تله یو داسې معیاري علم جوړ شوی چې هیڅ شی ورکې نه خطا کیږي چې هغه ته علم الرجال والتراجم وایي علم التراجم والرجال یا علم الرجال یا علم التراجم ورته وایي په کې چې د هر فرد چې په ټول سند کې ذکر شوی د دې هر یو په اړه کې تفصیلی معلومات دي چې فلانی صحابي په فلاني ځای کې پیدا شوی دا بیا د غزوات کې برخه اخیسته ده دغه بیا کارونه دي د پلار نوم یې دغه ده د خپل نوم دغه ده کونیه یې دغه ده بیا چې هغه نور څه کم تابع ذکر شوی د تابعي په باره کې د حتی دغه د حفظ په باره کې حتی دغه د استادانو په باره کې حتی دغه د بدني صفاتو په باره کې حتی دغه د شتمنۍ او د فقر په باره کې دا حالت دغه د اخلاقو په باره کې ورسته بیا چې تبع تابعي کم ذکر کړي نور چې ذکر کړي ترڅو چې کتب الحديث یا روات الحديث مخرجي الحديث تر رسیدل چې امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه همدارنګه امام ترمذی رحمت الله علیه امام ابو داود رحمت الله علیه دا نور د احادیث په ټولو کتابونو کې چې څونه احادیث راغلي دي دا د کومې زمانه بیان کوي مونږ ته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه بیان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعمال بیان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوات بیان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیاست بیان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تربیت بیان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب بیان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تشریع او د قضا بیان کوي د ده د حاکمیت بیان کوي نو د سیرت تر ټولو موثق ترینه دویمه مرجع هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي هغه چې په زرګونو احادیث دي او دا په اسناد باندې را رسیدلی او د اسناد بیا داسې نه دي چې په غي کې د چپټ او پنا پاتې شوی بلکې د هر فرد په باره کې بیل بیل حکم شوی دی ځکه خو بیا دغه حکم د اشخاص لوجنه په احادیث مرتب شوی دی د اشخاصو د ضعف له وجې نه یو حدیث ته ضعیف ویل شوی د اشخاصو کې د انقطاع له وجې نه یو حدیث ته منقطع ویل شوی یو ته مرسل ویل شوی یو ته بیا متصل یا مرفوع ویل شوی یو ته معضل ویل شوی یو ته مدلس ویل شوی د دې څه وجه نه ورته ویل شي د دې د رواتو د وجه نه چې په رواتو کې مختلف کیفیتونه دي د او کیفیتونو مثبت یا منفي اثر بیا د حدیث په قوت او ضعف باندې مرتب شوی دی یعنی احادیث دومره قوي متن دی دومره قوي نس دی چې په دې کې پټ پناه څه نشته او که کومه زمانہ کې چا لزان احادیث جوړ کړي دي بیا علما او هغه حدیث بیرته رايستلي دي تجرید کړي دي بیل کړي دي او د موضوعاتو په نامه بیا کتابونه لیکلي دي چې دي کې موضوعي احادیث دي په دې خاطر دا راستل دي او ثابت کړي دي الته بیا علایده تدوین کړي چې خلک ور باندې پوښي او حدیث ورته ونه وایي د موضوعات په نامه باندې علایده کتابونه دي الاحاديث الموضوعه یا الموضوعات الكبرى په دې نامه باندې مختلف کتابونه دي په هغه زمانه کې علماو لیکلي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه او د هغه د زمانه نه مخکې د جاهلیت د زمانه احوال د جاهلیت د زمانه سیاستونه د جاهلیت د زمانه اخلاق د جاهلیت د زمانه تدین یا دینی وضعیت دا په دې کې بیان شوی دی په دې حدیثو کې په دې حدیثو کې موږ تاسو د اصحابانو رضی الله عنهم قصې او رکن چې څنګه به مثلا سفرونه کې بدوي چې تل د جاهلیت په زمانہ کې وای چې یوځای ته بلاړو چې چرته بم شپه شو وا بمړول کاروان به چې یوځای کې واړول وې داسې بلګ وړاندې وګرځید یو څلور تیږي بم را پیدا کړي په حدیثو کې راځي دا کن څلور تیږي بم را پیدا کړي داسې برابر ډولي ډولي تیږي وې چې ځان ته بم راوړي نو بیا مو له دې درېونه نغړې جوړ ک او یو بم د سخه ګلالې خوې پکې پیدا کړه په نظر اله هغه نه بم ځان ته الوه ونیو په خپل لاس باندې تیګ راوخسته څلور تیګ درې بم نغره کړه څلورم په خدای ونیو هغه ته بیا سجدي کولې سبب ته نرتلو نغره بم پات شو خدای بم پات شو نو ګوري د جاهلیت د زمانه خبره هم د صحابه رضی الله عنهم نه د سیرت په کتابونو کې چې راغلي نو دا امدغه ډول د احادیثو په کتابونو کې هم راغلي دي نو دویم مصدر د سیرت النبی هغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا یو نه دی دو نه دی په زرګونو په لکونو دی او په تدوین شوی شکل باندې دی او تدوین یې هم داسې نه چې د اټکلی تدوین دی بلکې توثیق شوی شکل باندې دی د هر چا ثقتوب او کمزوریتوب دا ورکی معلوم شوی دی دریم مصدر د سیرت النبی د علم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه ادبیات یا شعر دی ډیر شعري دیوانونه دي د حسن رضی الله عنه دیوان دی د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دیوان دی د نور صحابه رضی الله عنهم دیوانونه دي یا د هغه اشعار دي چې را نقل شوی دي یا په هغه زمانه کې او د هغه زمانه نه د لګمخ کې زمانه او د لګورسته زمانه یا د کفار او اشعار دي چې د مسلمانانو په مقابل کې ویل شوی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ویل شوی دي خو دا ټول د شعر او شاعري یا د ادب په بڼه کې ویل شوی دي او دا بیا په ادبي لحاظ باندې متون دي پاخه متون دي منل شوی معلقات دي او تر معلقات ورسته نور مشهوري قصيدې دي نور مشهور احوال دي چې د شعر په ژبه بیان شوی دي په دیوانونو یا په قصایدو یا په شعرونو کې او چا پکې مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات بیان کړی دي صفات بیان کړی دي په هغه زمانہ کې چا په کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بیان کړی دي چا په کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابانو له لوري نه د کفارو مذمت په کې بیان کړي د کفارو بدی په کې بیان کړي ده کفار به کې بد ستایلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دي اوهجهم وروح القدس معك په خپل شعر کې د دوی هجو بیان ک بد ویاد ک جبرائیل د ملګری ده حسان رضمه ته ویلي دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه شعر او شاعری چې په ادبي لحاظ باندې تدوین شوې ده او بیا نسل در نسل را رسیدلې ده تر دې زمانه او بیا دغه کتابونه جوړ شوي دي دغه بیا دیوانونه جوړ شوي دي په هغه باندې څېړنې او تحقیقات شوي دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه د احوال یا د حالاتو د بیانولو یو بل مرجع ده او دا په دې امت کې همداسې په مسلسل شکل باندې راغلي دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه شعر که هغه د حسن ابن ثابت رضی الله عنه په ژبه باندې ده یا د عبد الله ابن ابي روا د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه په شعر باندې ده یا د نور علماء یا د غ زمانه د جاهلیت د زمانه د شعرا او شعرونه چې بیا د اسلام په زمانه کې هم داسې ورک شوی نه دی بلکې لیکل شوی دی او ساتل شوی دی ورسته راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د مصادرو نه یو بل مصدر دریم مصدر دی څلورم مصدر بیا دا دی چې د صحابه او د تابعینو د زمانې نه ورسته د تبع تابعینو په زمانه کې او یا ترغه یو نسل ورسته بیا د سیرت ځانګړي کتابونه ولیکل شول چې چا به د مغازی او په نامه باندې لیکل او چا به د سیرت په نامه باندې لیکل او دا هغه زمانه و چې صحابه او کرامو خپل د غزواتو کیسې خپل د سفرونو کیسې خپل د هجرتونو کیسې خپل د دوستۍ او د دښمنو کیسې خپل د فتوحاتو کیسې د خپل اولادونو ته کورو کې کولې عمر رضی الله عنه به او نور صحابه کرام به امر ورته کاوه چې تاسو د خپل غزواتو کیسې خپل اولادونو ته وکوي چې دوی سره د قصې یاد شي همدغه سي مردانګي ورکې راشي همدغه سي صبر ورکې راشي همدغه سي زغم او تحمل ورکې راشي همدغه سي شجاعت ورکې راشي همدغه سي د غزواتو د پاره شوق ورکې راشي همدغه سي حماس ورکې راشي همدغه سي د خپل اسلاف او قدر او پیژنې چې په څونه سختۍ باندې د دین پالل ساتل او تدویر رسول نو صحابه کرام خپل اولادونو ته قصې نقل کولې او بیا هغه خپل اولادونو تم د نسل در نسل نقل کولې تر دې زمانه پورې چې بیا یو وخت کې د سیرت ځانګړي کتابونه جوړ شول او صحابه کرام به خپل نور راتلونکو خلکو ته د قصې بیانولې به خپل اولادونو ته بیانولې او زبیر ابن عوام رضی الله عنه په دې کې و ابان ابن عثمان ابن عفان رضی الله عنه په دې کې و او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه اولادونه لکه عبد الله ابن ابي بکر همدارنګ نور تابعین او د تابعین اولادونه تبع تابعین دوی دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابانو سیرت د به خپل اولادونو توای بیا یو وخت کې د دین د سیرت کتابونه جوړ شو چې هغه د ابن اسحاق سیرت یا د ابن هشام سیرت او تر دې وروسته بیا نور د سیرت اختصاصي کتابونه دا میدان ته راغلل لکه د ابن هشام سیرت دی یا طبقات ابن سعد دی ورسته بیا د تاریخ کتابونه راغلل د تاریخ کتابونه تدوین شول دا د تاریخ کتابونه یوازې د سیرت په باره کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه په باره کې نه بلکې د انسانیت له شروعونه د دغه مؤلف یا د دغه مؤرخ تر زمانه چې څه حالات پیښ شوي او تیر شوي وو دغه تاریخ الامم والملوک یا د ملتونو او د بادشاهانو تاریخونه چې په هغه کې مثلا د آدم علی السلام د زمانه رانیولې د نوح علی السلام د شیس علیه السلام د ادریس علیه السلام د ابراهیم علیه السلام تاسو اوس مثلا که د ابن اسیر تاریخ وګورئ یا د ابن کثیر تاریخ وګورئ یا د تبری تاریخ وګورئ دا ټول د امته زمانه نه رانیولې او بیا په دې زمن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه هم راغلي بیا د صحابه کرامو زمانه هم راغلي بیا د دوی تر ژوند پورې شدا څه پېښ شوې دي لوی لوی کتابونه په لس جلدونو کې شلو جلدونو کې څلويخت جلدونو کې اتیاو جلدونو کې په دې کې دا احوال راغلي دي نو تاریخ چې په مجموع کې د انسانیت تاریخ لیکلای شوی ده په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه هم یو مقطع و نو د دې مقطع احوال هم لیکل شوی که څه هم توثیق به یې عمره قوي نه وي لکه څومره چې د احادیثو ده حدیث خو نو په سند باندې متصل سند باندې دي دي کې به د سند توثیق او عمر اندازه نه وي خو یو مرجع د مراجع د سیرت نه د د سیرت کتابونه کله چې د تفسیر بار راغلی دی او علما بیا د قران کریم تفسیرونه لیکلي دي بیا په دې تفسیر کې د اسباب نزول ذکر شوی دی د اسباب نزول لپاره بیا خاص کتابونه لکه د واحدی کتاب اسباب نزول الواحدی همدارنګه نور کتابونه د اسباب نزول ذکر شوی او دا به مفسرینو یاد کړی دي د آیاتونو په تفسیر او د آیاتونو په وضاحت کې چې دغه آیت په فلانی وخت کې را نازل شوی هغه وخت کې کیفیت دغه شی او وضعیت دغه شی او مثلا لکه د هغه دریو صحابه کرامو رضوان هم چې د تبوک د غزوې نه پاتې وکنه دغه د تاریخچه ټول په تفصیل سره تاریخونه په کتابونو کې راغلي ده نو د تفسیر کتابونه دا بیا یو بل مرجع ده د مراجع او د سیرت النبی نه نو څو مرجع شو قران کریم یو احادیث دا دوا او شعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه ادبیات دا درې او څلورم بیا د تابعینو تواریخ ایا د تابعینو له لوري د سیرت د روایتو نقل خپل اولاد ته ورخودل او د هغو په نتیجه کې بیا د سیرت کتابونه لیکل کېدل یا د مغازی و کتابونه چې په هغه وخت کې به کتب المغازی ورته ویلې هغه وخت کې کتب المغازی لکه مغازی ابن اسحاق یا د واقدی فتوح الشام ځکه فتوح الشام دا د صحابه کرام د زماني خبرې دي پکې او د صحابه کرام رضی الله عنهم چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زماني خلق دي دا دغه شاګردان دي دغه پیروان دي لغنه علم زده کړی دی لغنه قران مستقیما اخیستی په خپل سترګو یې ملایکې لیدلې دي په بدر کې لیدلې جبرئیل په سترګو لیدلې ده او مشهور حدیث دی کنه کتابونه په اول کې راځي حدیث جبريل چورته وای بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شعري ولا يعرفه منا أحد حتى جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال ما الإسلام اخبرني عن الاسلام بیا ورسته د ایمان پوښتنه ته کوي بیا د احسان پوښتنه ته کوي بیا د قیامت پوښتنه ته کوي بیا د علامات الساعه دی پوښتنه ته کوي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دی عمر رضی الله عنه ناس دی بیا ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ته کوي چې ته پیګ عمر شه د سړی څوک هغه ورته الله ورسوله اعلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم دا خو جبرائیل و ان صحابه کرام دومره قدرمن انسانان و چې جبريل په خپل سترګو لیدلای دی سید الملائکه په خپل لیدل دی په خپل سترګو باندې نو ځکه خدای نجوم الهدى دي ځکه خدای د حق معیار خلق دي ځکه خدا د دین زده کړه او په دین باندې پوهېدنه باید د دوی د فکر او فهم مطابق وشي او دا د یو چا خبره نه ده بلکې دا د رب العزت خبره ده الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تم دلته خطاب ده صحابه کرامو ته مستقیما د رب العزت نه خطاب ده چاته صحابه کرام ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط کدا د تاسو غوندي ایمان راوړ نو بیا هدایت منلې په په هدایت باندې کدا د تاسو غوندي ایمان نه نو بیا غد منلې ایمان نه دی نو د صحابه کرام رضی الله عنهم قصې چې ورسته تابعینو بیا د مغازیو په شکل کې راوړل دا څویم مصدر شو څلورم مصدر شو پنځم مصدر بیا د تاریخ کتابونه دي د تاریخ کتابونه دي هغه چې مسلمانانو علما لیکلي دي او یا هغه چې د نورو دینونو خلکو لیکلي هغه هم د هغه زمانه حالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه حالات لیکلي دي پکې مثلا يهودانو د خپل يهودي تاریخ کې د بني قریظه او د بني قینقاع او د بني نذیر او د خیبر د يهودو دا تواریخ هغه هم لیکلي دي خپل يهودانو هم لیکلي دي نو د تاریخ کتابونه یا کتب التاریخ شو ورته وای دا د سیرت مصادرونه یو بل مصدر دی د پنځم شو او شپږم مصدر هغه تفاسیر دی ځکه تفاسیر یا مفسرون هغه څه کړي هغه د قران آیاتونه شرح کړي او بیان کړي دي او دغه شرح او د بیان د پاره دوی د هغه زمانه حالات په نظر کې نیولي دغه د زمانه حالات دوی ته لکه مرغلي دي د اسباب نزول کتابونو نه د اسباب النزول په باره کې خاص کتابونه لیکل شوي دي نو د اسباب النزول کتابونه او د تفسیر کتابونه په خپل چون د تفسیر کتابونه کې هم لوی کتابونه یې هغه چې په خوا ډیر په خوا لیکل شوي هغه په خپل اسناد باندې روایت نقل کړي دي لکه د طبري تفسیر طبري څه ده دا په سند باندې هغه ذکر کوي یا د امام ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر شته هغه تر ډیره حد پورې په سند باندې روایت ذکر کوي دا نور څه کتابونه راغلي هغه یوازې مغه روایت ذکر کړي سند یې ورسره نه ذکر کړي عن فلان عن فلان عن فلان انه سمع فلانا انه كان قد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا او يقول كذا دا ډول سندونه ورسته نه ذکر کړي د اختصار دی وجنه ځکه چې مخکنو کتابونو کې تیار شته نو دا شپږ مهم مصادر دي د سیرت النبی او دا شپږ واړه په خپل ځای باندې منل شوی او معتبر مصادر دي نو د سیرت علم داس یو علم نه دی چې مجهول الهویت او مجهول النسب یا مجهول الراوی علم دی وي بلکې دا ټول د تدوین شو کتابونو نه د توثیق شو کتابونو نه بیا راجمع شوی ورسته چې کله په سیرت کې اختصاصي کتابونه لیکل شوی دي په اختصاصي ډول باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ټول مراحل په مسلسل ډول باندې لیکل شوی دي په غنورو کتابونو کې چې ما تاسو د 15 شپږ مراجع ذکر کړه په دې کې په متفرق ډول دي مثلا په قران کریم کې زمانی ترتیب پکې نه رعایت شوی چاول دا وشو بیا دا وشو بیا دا وشو کله وړاندې راغلی کله ورسره راغلی کله یو حادثه مخکې راغلی کله ورسره راغلی زمانی ترتیب چې هغه د تاریخ کتاب نه و چې زمانی ترتیب یا انګریزي کې چې کرونولوژیکل آرډر ورته وایي یا زمانی تاریخي ترتیب دا د رعایت شي هغه د الله کلام دی هغه د تشریع لپاره غله او د رب العالمین مقاصد او مراد چې څنګه و پکې دی هغه مطابق راغله نو د سیرت حوادث پکې راغلي دي قران کریم کې خو په متفرق متشتت شکل باندې متوجه یاست کنه په احادیثو کې راغلي دي بیا د احادیثو ترتیب شوی دي د احادیثو کتابونه دا دوه ډوله ترتیب شوی دي یا د فقهي موضوعاتو په اعتبار باندې ترتیب شوی لکه د امام بخاری کتاب دا سنن او صحاح څونه دي یا دا د مسانید په شکل باندې ترتیب شوی چې د صحابه کرامو په ترتیب باندې مثلا د فلانی صحابي روایتونه د چې په هر موضوع کې دي خو د دې نامه لاندې ذکر شوی دي ټول مسانید چې دی هغه د صحابه کرامو په ترتیب باندې راغلي دي یو صحابي دغه څونه روایت دي چې په هر موضوع کې دي د په یو ځای کې راغلي دي معاجم او مسانید چې څونه دي او یا هغه دي په فقهي ترتیب باندې راغلي دي لکه د امام بخاری رحمت الله علیه کتاب یا د امام مسلم رحمت الله علیه کتاب یا د امام ابو داود رحمت الله علیه کتاب د امام ترمذی رحمت الله علیه کتاب یا د امام مالک رحمت الله علیه موطا یا همدارنګه د ابن ماجه رحمت الله علیه کتاب یا دا نور څونه کتابونه راغلي تحاوی د امام طحاوی شرح معانی الاثار دا هم په فقهي ترتیب باندې ده خو احادیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال څونه راغلي دي یا د سیرت مربوط خبرې څونه راغلي هغه په متفرق شکل راغلي متشتت شکل باندې راغلي توجیه یاستئ کنه امدارنګ په شعر او شاعرۍ کې چې راغلي دي هم په هغه کې هغه شعري مقاصد په کې اوله درجه دي دا حوادث په کې زمینی ورکه راغلي دي نو منظوم سیرت نه دی چې سړی وای چې په نظم کې سیرت ویل شوی بلکې کله یو شعر په غزا کې ویل شوی کله یو شعر په دښمنۍ کې ویل شوی کله یو شعر د احسان په وخت کې ویل شوی کله یو شعر د یو شی د ښکلا د بیان خاطر باندې ویل شوی دی خو دغه زمانه حالات پکې یاد شوی دی نو بیا هم په متشتت شکل باندې شو همداسې ده کنه چې که په تاریخ کې ذکر شوی دی هم نو الته دا د کلونو په حساب باندې ذکر شوی مثلا د تاریخ کتابونه چې افغاني لیکل شوی هغه د موضوعات په لحاظ نه دی لیکل شوی چې یو موضوع د لاول نه تر اخره پورې پکې راون غاړي بلکې الته کلونه ذکر کړ په فلاني کال کې دا کار وشو دا کار وشو دا کار وشو دا کار کېدای شي دا یو کار لا غبل سره هیڅ اړخ نه لګي دا یو حادثه له بل سره به خلاص نه لګي مثلا دا لیکلي په دې کال وچکالي راغله په دې کال کې بیا افغانستان فتح شو وچکالي او فتح د دوه سره رابطه نشته ده خو په کال کې سره شریک دي نو تاسو په خواني کتابونه د تاریخ ګوره امام طبري کتاب ګوره یا د ابن عسیر کتاب ګوره بدايه او نهايه ګوره نور د تاریخ کتابونه ګوري هغه د کلونو په حساب باندې لیکلي او فی سنه کذا حدث کذا وکذا وکذا وکذا د کلونو په حساب لیکي بیا هم سیرت پکې په متفرق شکل باندې شو او په تفسیر کې هم همدغه ډول د قران آیتونه هر ځای کې د خپل تشریعي مقاصد د پاره بیان شوی او شرح شوی دي تفسیر شوی دي دی الله تعالی د مراد دی واضح کولو په خاطر باندې شرح شوی خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زماني احوال کې بیان شوی دی نو هغه په متشتت او متفرق شکل باندې راغلی نو یو وخت بیا د سراغه چې علما او د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت پیښه او حوادث دای ټول مرتب کړل په زماني ترتیب باندې زمانی ترتیب څه معنی تدریجی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د پیدایښت نم د مخکې حالاتو نه نیولې بیا پیدایښت بیا ځواني بیا واده بیا نبوت بیا مکی ژوند بیا هجرت بیا د نظام دولت او تاسیس بیا غزوات او فتوحات بیا د خلفاو ترتیب د خلفاو د زمانه فتوحات دا بیا په زمانی ترتیب باندې ذکر کړي نو دا بیا د سیرت اختصاصي دور دی د سیرت اختصاصي دور دی دغه د سیرت اختصاصي دور کې بیا مختلف اختصاصي کتابونه بیا لیکل شوي دي چې مشهور په هغه کې مثلا د ابن هشام سیرت د سیرت ابن هشام چورته وای دا یو مشهور کتاب دی یا الشفاء بتعریف حقوق المصطفى د قاضي عیاض کتاب دی یا الروض الانف فی شرح سیرت ابن هشام د ابو القاسم السهیلی کتاب دی یا الفصول فی اختصار سیرت الرسول د امام ابن کثیر رحمت الله علیه کتاب دی یا ورسته چې د اوسنۍ زمانه کې کم معاصر نوې کتابونه په 1300 کلو کې 500 اتیا کلو کې لیکل شوی په کې مشهور کتاب الرحیق المختوم دی مولانا صفی الرحمن مبارکپوری کتاب دی یو هندستاني عالم دی د تیرو 50 شپېتو کلو کې لیکل شوی دی یو وخت کې د سعودي پادشاه د سیرت لیکنې یو نړیواله مسابقه اعلان کړه په کې به هر چا کتابونه ولیکل چا په عربي کې ولیکل چا په انګریزي کې ولیکل په مختلفو ژبو کې به دا کتاب اول نمبر کتاب راغلی و نو بیا ځکه دا ډیر مشهور هم شو او چاپ هم شو نړۍ ته هم رسید او د سیرت د منابعونه یا د مراجعونه یو مرجع هم ګڼل کیږي او سیرت رحقی مختوم الحمدلله د موږ تاسو پښتو کې هم شته ترجمه کړی یو قاضي سلطان محمود صلاح ترجمه کړی ده او په فارسی کې بیا یو د هرات یو عالم دی هروي تخلص کوي نو یې وسره نه هیر شوی خو ما لیدلی هغه سره ملاقات هم کړی ناست ما ورسره ښه نشید سړی و ښه خواري کښ سړی و دا کتاب ترجمه کړی په فارسی کې هم بل د نبی الرحمه په نامه باندې یو کتاب دی د محمد مسعد یاقوت په نامه یو عرب عالم لیکلی زاد المعاد فی هدا خیر العباد د امام ابن قیم رحمت الله علیه کتاب دی په شپږ جلد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت هم ورکېده او د احکام او تشریع هم ورکېده په عین وخت کې هم د سیرت کتاب دی هم فقه او د شریعت کتاب دی د احکام او د بیان کتاب دی شپږ جلده کې دی مختلفو ځایونو کې مختلفو جلدونو کې چاپ شوی خو هغه تحقیق شوی شکل په شپږ جلدونو کې دی نړیوال شهرت لري زاد المعاد مشهور کتاب دی د امام ابن قیم رحمت الله علیه همدارنګ یو معاصر عالم چې اوس هم ژوندی دی سعودي عالم دی هغه کتاب لیکلی محمد کأنک تراه صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه ته چې ویني داسې هغه هر حالت یې ښه برجسته کړی ښه یې واضح کړی ښه یې بیان کړی خلاصه کړی ده داسې لکه ته یې چې وینې همدارنګه بیا په سیرت کې ورسته یو ډول نور کتابونه رایج شول یا لیکلي رایج شول چې په هغه کې یو ډول کتابونه فقه السیره په نامه باندې فقه السیره یعنی په سیرت کې چې کوم احکام بیان شوي دي او هغه احکام خپل دلالتونه لرلي دي یا په غیبه کم نور فرعي احکام مرتب شوي دي او یا په اوس زمانه کې ځینې پیښې او حوادث داسې را پیښ شوي چې د هغې لپاره بیا علماو حل یا فتوا د سیرت له کتابونو نه راخستې ده د سیرت له کتابونو نه راخسته مثلا زه یو مثال درته وایم علما هم دا ډول مثالونه ذکر کړی دي اوس موږ تاسو په جهادي زمانه کې وسیږو د مشکلات په زمانه کې وسیږو د تخفی په زمانه کې وسیږو کله ځان پټ کله ځان براله کله ځات سفر براله او کله پټ وکا اوس یو څوک یو عالم تر غلې ورته ویلی چې مولانا صاحب زه فلانی مملکت ته ځم یا فلانی مملکت کې یو جهادي مقصد لپاره وسیږم زه د غزه تذکره ځان ته جوړ کوم کې جوړ نکم زه د غزه پاسپورت ځان ته جوړ کوم کې جوړ نکم زه د غزه کارت ځان ته واخلم کې وانه خلم هدف او مقصد می جهادي ده اوس مولانا صاحب د دې فتوا ورته لکم ځای راو باسي دا خو په دې تیرو فتاواو کې نشته ځکه دا ډول وضعیت نه و هغه وخت ټول اسلامي نړۍ یو نړۍ له هر ځای چې بل ځای ته تللی د خپل وطن هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست اوس خو حدود دي سیاسي سرحدونه دي پاسپورت دي ویزې دي دا ژوند دي مقید کړی ده کافرانو مسلمانان داسې ویشلي داسې تړلي دي سره چې حرکت ورنه نشي کولای نو هغه عالم ته وایي چې هو ته کولای شي د جهادي مقصد لپاره ته د بل مملکت شناسنامه یا هر څه چورته وایي دا واخلې ته په دروغ باندې واخلې په ظاهره به دروغ خو دا ته جایز ده وې دلیل شي دلیل دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مدینه منورې نه لري په وسیمه کې یو کافر و غنونه د سیرت په کتابونو کې ذکر شوی موږ تاسو به حادثه په تفصیل باندې بیا خیر سره وایي یو کافر هغه خلک را جمع کول خپل قوم تیاره و دي ته چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمله وکړي مدینه منورې باندې خپل قوم را جمع کاوه ځوانان تمرینول ترتیبول تشویقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېده چې فلانه کافر خدا چلت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام راټول کړل دی ورته ویل چې د دغه سړي له شر به مې څوک خلاص کی د دغه قوم د مشر یو صحابي ورته راپورته کیږي چې یا رسول الله زبر اخلاص کم تنه خو یو څه اجازه به راته کوي چې زه د تا په باره کې یو څه خبره داسې وکم چې هغه مطمئن شي رانه یعنی تا په باره کې به یو څو داسې نامناسبې خبرې وکوم چې دای پوښي چې زه خو د تا مخالف یم او د طرفدار یم یعنی ځان به زورته مسلمان نه ښکاره کوم او د تا په باره کې یو څو داسې نامناسبې خبرې وکوم چې د اطمینان راته وشي ځان سره مې پری دي نږدې تر څو شپه را ورسیږي یا مناسب وخت راشي ځکه زه خو یو سړی یم لخر خو نشته را سره مجاهدین خو نشته را سره خو په یو چل باندې بزان ورسوم او الته به څه داسې خبرې ورته کوم چې د دې اطمینان را باندې راشي چې زه خو د دې ملګری یم او د تا نه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي اجازه ده درته او بیا په عین وخت کې ورته وایي اضافي ډول باندې وانتسب الى خزاعه او ځان هم ورته د بني خزاعه نه معرفي کا هغه اصلي ټکی دا ده ګوري ته د بني خزاعه نه یې خو هغه ته بیا ځان د بني خزاعه نه معرفي کړه ځکه چې د هغه قوم او د بني خزاعه ترمنځ یو تړون موجود دی هغه د دوی حلیفان دي د نصرت تړون خپل منځو کې سره ده یعنی ته ځان ته د هغه دوست قوم سره معرفي کړه او مولانا صاحب ته بالکل وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل په داسې حالت کې یو صحابي ته وایي چې ځان د بل قوم معرفي کما نه دا ته داسې بیانات او داسې معلومات ورته ورکه چې هغه ته حقيقي نه دي نو ګوري دا فتوا اوس له کوم ځای راوته مسیرت نه راوته کومنګ تاسو په سیرت باندې پوي شو ډیر ځلې به داسې وي چې الله تعالی به د ډیرو مشکلاتو حل مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د فهم نه راو باسیرته نو ځکه خو بیا یو ډول نور کتابونه معاصر وخت لیکل شوی په نامه د فقه السیره مشهور په کې دوه کتابونه دي یو د محمد الغزالی کتاب دی دا هغه امام غزالی نه دی هغه ابو حامد الغزالی و او دا شیخ محمد الغزالی یو مصری عالم تقریبا داسې 15 نه بلکې ولس یا اتلس کاله مخکې د نن نه اتلس کاله مخکې وفات شوی شیخ محمد غزالی مصری عالم په سعودي کې ډیر کتابونه هم لیکلي مشهور کتاب دی فقه السیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت له پیښونه استنباطات او استخراج د احکام شوی دی بل مشهور کتاب بیا هم په همدغه نامه باندې فقه السیره د محمد سعید رمضان البوطي دا یو سوری عالم و د سوریې که تاسو پام پروس کړ یا بل کال چا په بم باندې والوزاوه د سوریې په دې پیښو کې په علمی لحاظ باندې ډیر قوي سړی و او پوه سړی و خو ورسته ورسته د حکومت طرفداري ورکه پیدا شوه او یو ډول په ځای دي چې مجاهدینو دا غنل چې د دې عالم په حیث د جهاد سره ودرېږي د مجاهدینو سره د ودرېږي د اسلامي صف سره د ودرېږي د کافرو دي او دغه د ملګرو د مقابله په صف کې د ودرېږي د ځان داسې به طرفه به طرفه کاوه یا کله کله د حکومت خاطر ډنډي وهلې خو بس یو څوک ورته په غوسه شو یو څوک راغلو دی وواژه او په بم باندې والوزه او ملګری او شاګردانو دایم ورسره والوزول دغه ډول کار مناسب خو نه ده چې د علماو سره دغه ډول کار وشي خو دی بیچاره د خپل علم قرباني نشو بلکې د خپل سیاست یا د یو ډول سیاسي توجه قرباني شو خو هغه کتاب یې ښه کتاب دی منل شوی کتاب دی په اسلامي نړۍ کې خلک په قدر باندې ورته ګوري او د لوستلو وړ کتاب دی فقه السیره او بل کتاب چې موږ او تاسو ته د موږ او تاسو ډیر ورته ضرورت دی هغه د المنهج الحركي للسيره النبويه کتاب دی د یو عالم منیر الغضبان د څه کړی دی د د اسلامی نهضتونو یا اسلامی حرکتونو اسلامی تحریکونو یا جهادي تنظیمونو دیو ته یو سیاسی تحریکی تګلاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه را استخلاص کړي استخراج کړي ده د هر مرحله مثلا کدی اتباع او روزل دي د غیر لپاره د سیرت نه احکام راخست ک ډیپلوماسي ده د مجاهدینو یا د جهادي حرکتونو اسلامي حرکتونو د نور خلکو سره سیاسي تعامل ده د سیرت نه احکام تر اخیستي همدارنګ ک تکتیکونه دي حربي جنگي تکتیکونه دي د سیرت نه مثالونه ورته اخیستي دي همدارنګه که امت جوړونه ده دولت جوړونه ده نظام جوړونه ده اقتصاد جوړونه ده د سیرت نه ورته راخست نو د سیرت تحریکی فهم ډیر خوندور کتاب دی او د نن زمانه د هر مجاهد لپاره د هر قومندان لپاره د هر والی او وزیر لپاره د هر ولسوال لپاره چې د مجاهدینو لخوا وي هغه ته د دې کتاب ورسول یا ورسېدل یا په دې کتاب باندې پوهېدل ډیر ضروری دي او چې کله دا کتاب ولولي نو په دې جهادي سیر کې په دې جهادي تحریکی حرکت کې به په دې کې جدت هم پیدا شي په دې کې به توانایی هم پیدا شي په دې کې به د حالاتو سره د مناسب تعامل وړتیا به هم پکې پیدا شي او دا ښه کتاب دی ان شاء الله چې ورځ به موږ تاسو یو مرور ور باندې وکړو هغه فصلونه او عنوانونه دا به وګورو که وخت وو الله تعالی ژوند کې برکت را واچاوه او داسې فرصتونه را پیدا شو و به وایو څو بابونه به تنه وایو هغه چې ضروری دي موږ تاسو ته نو د سیرت په کتابونو کې بل کتاب دغه د المنهج الحركي للسيره النبويه دا کتاب دی بل کتاب ورکه السيره النبويه كيف نبني دوله قويه یو قوي دولت څنګه جوړ کو د دې لپاره مثال یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولت او دغه جهود او کوششونه او دغه د اصحاب او تګلارې او کړنلارې دای پکې راجمع کړي دي او بل کتاب چې په دو جلدونو کې دی ښه کتاب دی قوي کتاب دی د لیبیا یو عالم لیکلی چې د مدینه منورې د پانتون نه فارغ شوی دکتور علي محمد صلابي په نامه باندې دکتور صلابي اوس هم ژوندی دی د دې کتاب نوم دی السیره النبویه عرض وقائع وتحلیل احداث سیره النبوی د پیښو پیش کول او د حوادثو څېړل یې دي پکې یو ډول اجتهادي فهم دی ورکه ښه عالم دی تکړه سړی دی د سیرت په دې پوهنه او د اسلام په تاریخ کې بیا د څلور کتاب نورم لیکلي دي د سیرت نه ورسته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه باره کې ځانګړی کتاب دی د عمر رضی الله عنه باره کې ځانګړی کتاب دی د عثمان رضی الله عنه باره کې هم د ځانګړی بل کتاب دی او د علی رضی الله عنه باره کې هم کتاب د څلور وړه کتابونه چاپ شوی دی په بازار کې پیدا کی د سیرت النبی علما سره شته او دا نور کتابونه په بازار کې پیدا کیږي دغه مشهور کتابخانه کم چې عربي کتابونه خرڅي دا ټول د 15 واړه کتاب یو ځای خرڅي یو ځای پیدا کیږي چې دوه جلد د سیرت النبی او د څلور جلدونه نور بیا د خلفای راشدینو په باره کې دي او بل کتاب چې د تاسو په لاس کې دی د تاسو درسي کتاب دی الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې وی وایو هغه دا د نور الیقین کتاب دی نور الیقین فی سیرت سید المرسلین د امام محمد خضری بک کتاب دی خضری بک دی محمد الخضری د کتاب دی دی فقيه عالم دی د شرع قاضي تیر شوی دی په مصر کې او دی د غبل مشهور کتاب مؤلف هم دی تاریخ التشریع الاسلامي د تاریخ او تشریح کتاب چې ورته وایي هغه هم همده لیکلی ده او ښه منصف سړی دی معتدل سړی دی قوي روایات یې ورکې راجمع کړي دي مختلف نور کتابونه هم لیکل شوي دي ځینې کتابونه بیا د نثر په ژبه لیکل شوي ځینې د شعر په ژبه لیکل شوي دي ځینې کتابونه بیا ورسته ورسته بیا یو بل اختصاص هم پکې راغلی لکه مخکې چې درس شروع کې مې تاسو خدمت کې عرض کړ چې ځینې علما او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند یو ځانګړی اړخ رانیولې رڅېړلې دی او په غبره کې اختصاصي کتابونه لیکلي لکه الرسول القائد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قومندان په حیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگي عسکري تکتیکی قیادي ژوند دی ورکه راجم کړی دی بل کتاب دی مثلا الرسول المعلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی معلم دی خون کې په حیث چې څنګه امت ته دین ورخولې ده او د خون کې صفات کم دي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وو باید یو خون کې په ځان کې راولي همدارنګ یو کتاب دی په نامه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار په حیث الرسول صلی الله علیه وسلم ابن د پلار په حیث څنګه پلار توب د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د رئیس دولت په حیث باندې او سیاسي نظام د مشر په حیث باندې په اسلامي سیاست کې یا د شرعي سیاست په کتابونو کې معاصر کتابونه دغه ډول کتابونه هم لیکل شوي دي نو زه فکر کوم چې سیرت په باره کې چې څونه کتابونه دي هغه بيخي د لسګونو نه وتلي بلکې په سلګونو دي او بیا په مختلفو ژبو کې دي په عربي کې بیل دي په فارسی کې بیل دي په پښتو کې بیل دي په پښتو کې د موږ تاسو د سیرت یو کتاب په منظوم شکل باندې لیکل شوی دی افغانستان د پکتیا د سیمې یو پخوانی عالم چا لیکلی دی سیرت یعقوبي په نامه باندې مشهور دی اوس په بازار کې نه پیدا کېږي خو ما ډېره یوه زړه نسخه چېرته یو ځای لیدلې وه سیرت یعقوبي په نامه باندې بل یو کتاب په اوو جلدونو کې چاپ شوی دی سیرت النبي په نامه باندې د هندوستان دوو مشهورو تکړه عالمانو لیکلی دی شبلی نعماني رحمت الله علیه او سید سلیمان ندوي رحمت الله علیه دو لیکلی په نامه دی سیرت النبی په وو جلدونو کې چاپ شوی دی خو د ظاهر شاه په وخت د افغانستان د حکومت نگرانۍ لاندې ترجمه شوی وو پښتو ټولنې او نور علما او دو ترجمه کړی او بیا چاپ شوی وروسته د هجرت په اول وختو کې په پاکستان کې هم څو ځلې چاپ شوی دی اوس هم شته او غالبا چې انټرنیټ ته هم چاپ ورته کړی دی ما یو وخت ولیده په انټرنیټ کې سیرت النبی د شبلی نعمانی او د سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه دی دو شریک کتاب دی دواړو لیکلی دی او په پښتو کې دا اوسنۍ د دې رحیق المختوم کتاب چې د دې موږ تاسو دی وردګو قاضي صاحب سلطان محمود صلاح هغه هم ترجمه کړی دی خه ترجمه ده یو بل چا هم ترجمه کړی دی دواړو دغه یو کتاب ترجمه کړی دی او هغه هراتی عالم عبد الله خاموش هروي په نامه باندې هغه هم رحیق مختوم کتاب فارسی ته ترجمه کړی دی نور کتابونه هم لیکل شوی دي په سیرت النبی کې هم لیکل شوی کتابونه شته ده او هم ترجمه شوی کتابونه شته نو زه فکر کوم د سیرت د مقدمه په اړه باندې به یا د سیرت پیژندنې په اړه به دغه دوه مقدمه د موږ تاسو چې غاولې په عربي کې ویل شوی او دا دویمه موږ تاسو په خپل منځو کې دا سره په خپل ژبه ویل دا به بس وي او راتلونکی درس بل خیر سره د کتاب متن شروع کو د کتاب په متن کې ان شاء الله د پیښې او حوادث د برازي او په کم ځای سره چې د تم کېدلو ځای ولته به تم کېږو کم ځایونه کې چې د موږ تاسو د وسنۍ حالات سره مشابهتونه دي پکې هغه ځای کې بیا دغه مماثلتونه لږ څېړو لږ به ژغه ورپې باندې کوو او په دې نیت باندې چې د خپل اوسنۍ مشکلاتو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه حل حل لاره دا را واخلو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت داسې ښه په ژوره او داسې ښه په مینه مینه باندې ووایو او په خپل ژوند کې راولو او سیرت داسې یو مبارک علم دی چې کله څوک ور باندې پوه شو هغه بیا هم ښه لیکوال کېدی شي هم ښه خطیب کېدی شي هم ښه مقرر کېدی شي هم ښه سیاسي کېدلی شي هم ښه حاکم او ولسوال کېدی شي چې عالم وي ورسره هم ښه قاضي کېدی شي هم ښه ادیب کېدی شي ښه ویناوال کېدی شي ښه مدبر مشر او شخصیت کېدی شي ځکه دا د داسې چا سیرت دی چې په دې ټولو مجالاتو کې هغه کمال ته رسیدلی وو عملی غوندې ورته ښي عملی غوندې ورته ښي دا د داسې چا سیرت دی چې هغه اشرف الانبیاء و امام المرسلین دی هغه خیر خلق الله دی د الله په ټولو مخلوقاتو کې غوره مخلوق هغه هم دی دی د هغه سیرت دی چې هغه دومره کامل ذات و او دغه داس کامل صفات و دغه سیرت هم امدغه ډول کمال پیدا کوي په خپل لوستونکو کې کوم عالم چې سیرت سره بلدي دغه په وینا کې به داسې دلچسپي وي داسې خوندور مثالونه به وي داسې کشش به وي چې اوریدونکو به تنه مخ نشي اړولای او چې کوم علما په سیرت باندې استدلال نه کوي سیرت سره نه بلد دي دی خو به دا وینا ده چې به رب ته وچه خشک غوندي او خلکو باندې به تاثیر هم ډیر نه کشش به ورکې ډیر نه که څه هم ډیر به حلقه حلقه غږیږي خو خوند به عمر نه وي د خلکو روح روان به ځان پورې نشي تړلای دغه موضوع به یو ډول داس په عاطفي شکل باندې خلکو ته نشي ورسولای الله دې مو تاسو توفیق راکړي چې سیرت